ای د سنګر په خړو ګردونو خړ پړ زلميه ته دې د خپلې ځوانۍ د جلال او جمال نه خبر يې؟ ته خبر يې چې ستا په دې ګرګوتي څڼو او په شبګير وهلو سرو هيبتي سترګو کې څومره هيبتونه او عظمتونه پټ دي؟ او هورې دې د ورتلو لارې څاري؟ ای زما ستړې ستومانه ګلاليه مجاهده! منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساعتونه ساعتونه پلي مزلونه کوې، ځکه چی ته ازاد یی خیر دی که د آی اس آی فیلډری او د سی آی ای رینجری دی د پښو لاندی نشته ژر ده چی دا ټولی به همدا تا ته په غنیمت پاتی وی ای نهر نهور ګلابه پوهیږم چی د سی آی ای او د آی اس آی د بچوړو په څیر درته سره کړی خوراکونه د جنګ لومړی لیکی ته نه درځی په همدی نیمه وچه ډوډی چی له څو ورځو دی تر ملا تړلی په همدی ګوزاره کوه. ته خبر یې؟ ستا اسلافو به په داسې مهال له خېټو تیږي تړلې، ای زما د سترګو توره سترګور غازي! خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي، الله جل جلاله ډېر یادوه، وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد درسره دی، د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزاتو او کثرت کې نه وي، بلکې د ایمان په قوت کې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ورښودلی دی، ته همداسې ښه یې. پرېږده چې دا عیسايې بچوړي ستا په مقابل کې له ایران، روس، چین او نورې کفري نړۍ څخه وسلې او مهمات واخلي. پرېږده چې د سي آی ای زامن د امریکا او برتانیې، فرانسې او کاناډا او نورې کفري نړۍ په ټانکونو او طیارو ناز وکړي. ستا لپاره ستا رب کافي دی. ای زما د سنګر یخنۍ، واورې او شبګیر وهليه وروره! خیر دی که د عیسای او سي آی ای د مزدورانو په څېر دې په تن وړین او تاوده کالي نشته. یوازې ستا دا خلاصه سینه د سپین غر یخ بادونه نه وهي، ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي. وویاړه چې مشران دې د آی ایس آی او سي آی اې په تودو دفترونو کې نه دي ناست، بلکې تا سره د جنګ په لومړۍ لیکه کې یخې شپې سبا کوي. ای د غیرت په وینو لمبېدلیه زخمي ګلابه! په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه. خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کې دې خپل مجاهدین وروڼه په نشتو امکاناتو درملنه کوي. شکر وباسه چې د پېښور او اسلام اباد په روغتونونو کې دې آی اس آی نجس لاسونه په بدن نه لګېږي او یا دې د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګي کافر نه تاداوي کوي. ته خبر یې خلافت اسلامي په ولا او برا ایمان لري یوازې الله جل جلاله ته یې د تسلیمۍ سر ټیټ کړی له همغه ذات څخه درته عاجله شفا غواړم. او ای د خلافت اسلامي قیام په لاره کې شهید شویه اتله! مطمئن اوسه، ستا په وینو سوداګري نه ده شوې، ستا په پاکه وینه ازاده شوې خاوره د الله جل جلاله قانون نافذ دی، ستا په سپېڅلې وینه ګلګون شوو تړو کې د نبوي منهج تور بیرغ رپېږي، دلته حدود قایم دي، دلته د لارډ مکالې او اساسي قانون په ځای فیصلې د الله جل جلاله په عظیم کتاب کېږي، دلته چرس، بنګ، کوکنار، شراب، قاچاق، اختطاف او نور لوی او واړه جرمونه جرم شمېرل کېږي او عاملینو ته یې سزا ورکول کېږي. دلته څوک په کوکنارو کې عشر نه اخلي، دلته څوک له ولس څخه په زور ډوډۍ نه خوري، دلته څوک دیني مدارس نه بندوي، دلته څوک علما نه وژني، دلته څوک د آی سای او سي آی اهداف نه پالي، دلته څوک د کفر او طاغوت بندګي نه کوي، دلته ستا مجاهدین وروڼه له کوز اسلام اباد او امریکې په لایحو عمل نه کوي.